دا د موسی علی السلام اول وخت نرمي و بیا چې کله خبره سخته شونه سخته جواب ورکا هغه وته ته جادو شوی در باندې دی وته ته هلاک فارادا پس او غوخت فرعون ان یستفزهم چې او باسی دوی لره په زور من الارض د ملک د مصر نه کم نوم باندې چې الله پاک را غواړي هغه نه حاجتونه مدد غواړي الله د پاره خيسته خيسته نمونه دي ولا تجهر او زور مکوا او جهر مکوا بصلاتک په دعا خپل کې صلات مراد دعا او چغې موا په زور زورا په دعا ستا کې ولا تخافت بها او پټواله مکو پاغي سره بالکل چپ هم مودريګا وای وکبره او لوی وای د الله پاک تکبیرا په لوی کولو سره د الله لوی بیان کلوی بسم الله الرحمن الرحیم سوره کهف خاص په نوم د الله تعالی امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی هغه د او يرولې شي ما لهم به نشته دوی لره په دی باندې من علم هیڅ علم معلومات ولا لآبائهم او نه پلارانو د دوی لره هیڅ علم نشته چې دی الله لره بچي مقرری نائبان نازولی مقرری خویا خوې دن زمکه به جوړ غوار چې تل رواني خوېږي با بالکل به ډاک کو داسي ام حسبتا آیا ته ګمان کوي ان اصحاب الكهف چې یقینا امرګری د کهف نه غار والا ور رقیمی او رقیم والا رقیم هغه غار کوي او کهف غار هغه غار د غر والا یقینا ملګری دا غار والا او رقیم والا رقیمه تخت باندې نمونه وی لیکل شو کانو دوی من آیاتنا عجبا د دلیلونو د یعنی د توحید زمونږ نه ډیر عجیبا د توحید په مسله کې او ډیر ناشنا او ډیر عجیبا وو از اول فتیتو کله چې پنای واغستل راغل اگر ځوانان ال الکهف غار تا از اول فتیتو ال الکهف کله چې پناهي واغستنې راغلل ځوانانو ال الکهف هغه غار تا رال ځوانان غار تا فقالو نو دوی ویل ربنا یا رب دومنګا آتنا راکړې مونږ ته ملذن کا د خپل طرفنا رحمتن مهربانی یعنی کلکواله وهيئ لنا او آسان کړي مونږ ته من امرنا د دې کار زمونږه رشدن د کامیابی الله دا کار چې مونږ کم کو دا مونږ لپاره کامیابی ذریعہ جوړ کی فضربنا نو اومه وخلو انو ټپول وکړه مونږه فضربنا ټپول وکړه مونږه او وخل کورو علا ذانهم کو غونو دی هغه په کهبه بغار کې ثم بعثناهم بیا را بیدار کړل مونږ پورته کړل دوی لنعلم د پاره د دې چې ښکار کړو مونږه ایل حزبین چې کم یو د دواړو ډلو نه احصا شمار کوي لما لبسو دا هغه مودې چې دوی حصار شو حصار شیو آمدن زمانہ پاغه غار کې چې څومره مو د پدی غار کې پاتې شي او هغه شمار کې کم یو ډله ده چې په پويږي په اخکار کو نحنو نقص علیکا مونږ بیانو پتا باندې نباهم خبر دودي بالحق د حق اخکار کولو د پاره انهم یقینا دوی فتیه زوانانو شططا درو د حد نه تیر شوی خبره شططا درو غته وای معنا کم مونږ الله نه سوا بل چا ترا مدد شو وایو نو په دغه وخت به مونږ ویلی وی خبره د حد نه تیر شوی درو بم ویلی شططا فاو نو پنای واخلی راشی ال الکهف غارتا رازی چزو ینصر لکم ډیر پراخه به درکړي تاسو لا خور به کی تاسو لا ربکم رب تاسو من رحمته د رحمت خپلنا الله بډیر کی رحمت و یحیی لکم او آسان به کړی تاسو لرا من امرکم مرفقا پټې نه وي نو لیدون کې خلکو به دا ګمان کول چې دوی ویخ پراته دي حالان کې دوی ودو ونقلبهم او ډېر اړو مونږ دوی لرا اړو را اړو ذات الیمینی خی طرف تا و ذات الشمال او دس طرف تا چپ طرف تا چې دی راویو شو ټول قال او ویل یو تن قائل وین کې د دوینا منهم د دوی نه یو کس وی کم لبستم سمره حصار شي وی تاسو دلته سمره موده مو تیر کړی دا قالو او وی دی نورو لبسنا یوما حصار شي وی مونږه پورا یو ورځ او بعد یومن یا نیمګړی ورځ یا مزمونګه وې شي وی په دې نه یستړي ډیرو چې دا ورځ را باندې تیر شوې ده پرون په دغه ټیم راغلی اوس دا ټیم دی او یادا د چې صحیح صد ورځ دا نیمو نیمو نیمو ورځ دا قالو اوی دی نورو ربکم رب استاسو عالمو خپو یری بما لبستم پاغه مده چې تاسو وخت تیر کړی دی سار شي وی تاسو چې کم دکاندار نه مال اخلي چې هغه لک دیندار یې نه غینه دراوړي وليتلطف او نرمی د کوي دا سړی چې موږ نسوک سي ولا يشعرن بكم احدا او نه د خبرې وی پتا سو باندې هیڅوک دا دې نه وای چې زما ملګری پلان کې ځای کې دي دا دې نه وای انهم یقینا دوی ان یظهروا علیکم که خبر شي پتا سو باندې فقالو بنو وی دوی جوړ کړی علیهم په دوی باندې بنیان یو آبادی یو آبادی ور باندې جوړ کړي بس ربهم یعنی اصحاب کاف دی خلقو قتل چاغه خو خوا زمانه نه دلته ود پراتو الله ژوند دی کا یو خو قیامت اشتواله ثبوت کا چې قیامت راځي دا چې په ژوند کې تاسو او بل دا چې هغه چې کله ولیدل نو بس فورن هغه نور مړ شو بیا پاتې نشو مشرکان بی دینو لا نتخذن علیهم مسجدا خامخا جوړو به مونږ په دوی باندې سجدهګا دې ته مونږ سجدي کو عبادت به دې کو دا ناروا سيقولون ثلاثه ولا تقولن او مو آیت د یو کار په بار کې لشین یو کار په بار کې انی چې یقینا زو فاعلن کون کې يم ذالک دا کار غدن سبا دا مو آیت دا کار سبا کوم ا دا ور سره کا الا مگر چې ذکر کې ان یشا الله چې رضا دې الله وشي دا کار وکوم مشیت دې الله وذکر ربک او یادو رب خپل ځان سیتا هر کله چې ته هیر کړې تا نه پاتې شو پاتې شو په شغل سره وقلاسا او وای نږدې دا ان یهدی یعنی چې او بخای ما تا ربي رب زما لاقرب من هذا رشدا لاقرب ډیر نږدې من هذا د د دینه د هدایت رشدن یعنی ان دا حساب د سپوږمۍ په حساب سره چوکي نه د پاس درې سو کاله او چې شمسی حساب وکړي نو درې سو کاله څخه ورتوي سلاسمئتن سنینا دا پورا کا د شمسی حساب سره چې تو ګوري نو فرق پکې نه راوي پورا درې سو کالو او چې کلش قمری ته واړې سپوږمۍ صاحب ته واړې وزدا دوته سا نو زیات دي زیات دي په نه ځکه په هر سلو کالو کې درې کال زیاتېږي چې درې سو کالو شو درې په دریو کې نه نه د پاز درې درې سو کال دوی په غار کې ایثار شیو او دوی چې کله راویو شو سی ویلو لبسنا یومنا بعض یوم ورځ مونږه تیر کړه پوره یاد ورځ صحیح سنی مورز پته نه و چې څنګه وخت مو تیر کړی دی یعنی اولیاء الله دی یقینا او د ځان خبر نه دی چې موږ څنګه مدته تیر کړی دا قل الله توای الله پاک عالم او خپو یری بما لبسو پاغه مدته چې دوی پګی ایثار شیو وخت تیر کړو له خاص الله تعالی لرا غیب السماوات علم دې د پټو خبرو د اسمانونو والارض او د زمکه ابو سر به سخلیدون کې د الله پاک و اسمع او خ اوریدون کې د الله پاک خلیدون کې د خاوریدون کې د ما لهم نشته دوی لره من دونه سوا د الله تعالی نه من ولین سوک مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا او برخه یغاثو بمائن نو فریاد به قبول شي په داسې وبو سرا کل مهلی چې په شان دی ویلې کړي شوی یعنی ګرمي تانبه بوي هغه کل مهل تانبه اوس په ویلې کړي شوی ګرم هغه سي ورکول شي یشویل وجوه چې روت او اوریتوی با مخونه د اغمنه سوځي به مخونه د اغوي